ته د نظام تشریعی نه یعنی د نظام محمدی نه په دی کی بحث کاوه سی من حیث المصلحت والمفسده چی په دی کی څه مصلحت پروت ته په دغ شی کی په د بل شی کی څه فساد پروت ته ولی دا شی منع شوی ده ځکه چی په دی کی فساد پروت ته د بل شی باندی امر ولی راغلی ځکه چی په دی کی مصلحت پروت ته نو د دی موضوع څوک ته هغه نظام محمدی من حیث المصلحت والمفسده غرض و غایه، یو د ټولو علومو دینیو مشترک غرض و غایت ته، د ټولو علومو دینیو مشترک غرض و غایت ته، هغه خو سعادت الدارین ده، که فقه مونږ زده کو دې د پاره چې دنیا آخرت مو ښایسته وي، که اصول فقه زده کو، که حدیث زده کو، که قرآن زده کو، او یو د دې خاص غرض و غایت ته، نو خاص غرض و غایت ته دې دا ده چې تاسو مونږ د احکامات شرعیو، هغه اسرار او حکمتونه، علمونه، دای وپیژنو او د هغه اعمالو چی کوم خواص دی د هغه اسرار او رموزات وپیژنو نو په دی سره بیا سړی زړه په دی باندی چه سی مطمئن سی انقیاد تام راشی او بلکل د خدای او د خدای رسول چی کوم حکم او فیصله یی هغه ته بیا ده غاړه چی وی ایښی وی یعنی تاسو مونږ هسی منو چی لمونځ ښه شی ده خو که د لمونځ هغه حکمتونه بیان شی نو سړی لا تشفی په رایسی اسی مونږ دا عقیده ده چی مقصد دا ده قصاص حکم خدای پاک کړی ده بس دا یو ضروری حد ده لیکن که مونږ ددی په فلسفه باندی ددی په حکمت باندی خبر شو نو بیا خو لا په زړه کی څه پیدا شی ایقان پیدا شی لکه هلته مو ویلی دی تفسیر کی ولکن لیطمئن قلبی دی ابراهیم علیه السلام واقعی ویلی دی بلکل پدی طریقه سره نو د دې غرض و غایت دا ده عدم وجدان الحرج فیما قضی الله ورسوله چی ته به بیا حرج په د خدای او د خدای رسول په فیصلو کی به هیڅ تنګی او هیڅ حرج دا به نه موندی والانقیاد التام للاحکام الالهیه او بل چی دا علم ووایی نو تا به په هغه احکاماتو الهیو پاره به بلکل په تا کی انقیاد تام موجود شی وکمال الوثوق والاطمینان بها او بل کمال وثوق او اطمینان برای شی والمحافظة علیها او بل به د احکاماتو الهیه او احکاماتو شرعیه او محافظت لحاظ به ته ساتی بحیث په داسې شان سره تنجذب الیها النفس بالکلیه چه نفس په دی مکمل د احکاماتو شرعیه طرف ته لاړ شی ولا تمیل الی خلاف مسلکها او د دی مخالف طرف ته به د نفس بالکل زین نو تاسو رشتیا وایئ دا زبردست فن نه ده او دې فن کې مخکې تاسو تر اوسه درې څلور کتابونه خو به مو ویلي یو مو نه ده ویلی د دې فن مخترع ابو عذره او د دې فن هغه بکارت ماتونکی هغه مقصد دا دی چې صرف چوک ته حضرت شاه صاحب ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي فطر الانام على ملة الاسلام والاهتداء وجبلهم على الملة الحنيفية السمحة السحلة البيضاء ثم إنهم غشيهم الجهل ووقعوا أسفل السافلين وأدركهم الشقاء فرحمهم ولطف بهم وبعث إليهم الأنبياء ليخرج بهم من الظلمات إلى النور ومن المزيق إلى الفضاء وجعل طاعته منوطة بطاعتهم فيال الفخر والعلا الحمد لله الذي تعریفونه جنس حمد ټول محامید دا کیسې دالته نشی د شاه صاحب چې کوم خپل ذاتی اسرار وی هغه مونږ پکې بیانو د دې عباراتو کې نورې کیسې تاسو ویلې دي جنس حمد یا تمام محامد ثابت تی اللہ تعالی لرا الذی اغا ذات فطر الانام فطر دا د نصرا ضربا دوه سرو بابو نه رادرومي د خلقه په معنی سره الحمد لله الذي فطر الانام جنس محامد تمام محامد ثابت دی خاص خدای پاک لرا اغا خدای پاک فطر الانام یعنی خلق الانام چه خلق پیدا کردی انام دی ناس پمانے سرا چو کوئی انام هغه انس او جن دواړو ته وتائی صاحب لسان العرب آ وائی ما ظهر علی الارض من جمیع الخلق د دا مخته مزکی باندې چې چور مخلوق ته پدې باندې دی انام اطلاق را درومي الحمدلله الذي فطر الانام چې پیدا خدال تورنا خلق مراد دی جن و انس مراد دی ثقلان مراد دی وننا په چا باندې پیدا کړي دي په ملت اسلامیه باندې ابو اسحاق وائی الملت فی اللغة سنتهم و طریقتهم لسان العرب تشریح کئی پا ملت اسلامیہ باندے پیدا کری دی والاحتداء احتداء دا حاصل مصدر دا معنی راہیابی دی اسلام مترادف تا یو بل نکته ته ووایم شاه صاحب یو عجیبه مزاج ده شاه صاحب مترادفات ډیر ذکر کئی لکه دالته اوس اهتداد اسلام سره مرادف ذکر کړی ده بیا به فترا جبلا دا مرادف تی دی جمله ناقصه مرادف جمله ناقصه راړی کلا دی مفرد مرادف کلا بل مفرد راړی دی جمله تامه مرادف کلا بلا جمله راړی اوس په دې کې چې الحمدلله الذي فطر الانام علی ملة الاسلام والاهتداء نفس معنی خو دا سره چې جنس محامد یا تمام محامد ثابت دی الله تعالی لرا داسې ذات چې پیدا کړی دی جن و انس په ملت اسلامیه او اهتداء یعنی راهیابی باندې یعنی ملت اسلامیه باندې دا دواړه مرادف شو په دې کې تلمیح او اشاره رااله دې قول ته چی کل مولود یولد علی الفطرة دی حدیث مبارک تا چی هر مولود چی دا دا مقصد دا چی فطرت باندې چی سی پیدا سی او اشهر قول پدی که دا دا چی مراد دی فطرت نه اسلام دا ابن عبد البر او آئی وهو المعروف عند عامت السلف چی دا عام سلفو خواته دا ده چی دا فطرت نه مراد چه ده اسلام ده نو دی حدیث مبارک بیا مقصد دا ده چی هر مولود دا په ملت اسلامیه باندی پیدا کیږی فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه نو بیا ماحول ولګیږی هغه والدینو ماحول یی یا د معاشرې ماحول دنه یا یهودی یا نصرانی یا مجوسی جوړ کی نو په دې کې دې ته اشاره سلا بل دا دا بل نقطه چې اهتدا دا حاصل مصدر دا ګوره لکه تاسو په عربي کې ویل دي یو مصدر معلوم وي یو مصدر مجهول وي نو په دې کې په لیکلو کې څه فرق نه نه په ویلو کې فرق وي البته قراینو سره به فرق معلومه نصر ینصر نصرا نو بیا دالته مدد کرنا په معنی سره کئ اچھا نصر ينصر نصرا بیا چه معنی کئ بیا مقصد دا مدد کیا جانا بیا مجهول خلی نو دارنگی د مصدر او حاصل مصدر کی څه فرق نی نو احتداد ته مصدر هم کولای شي او حاصل مصدر هم کولای شي خو دالته احتدا مصدر نه ده راه پانا په معنی سره نه ده او پیدا کړی دی دا په فطر الانام باندی ور عطف تا فطر الانام وجبلهم او پیدا کړی دی دا جن و انس علی الملت الحنیفیه په ملت حنیفیه باندی ما تر ته ویلا کان ابراهیم امتا قانتا حنیفا التا حنیف مانا تاسو چکو ټول مفسرین چی دی ادیان باطلونا بلکل روګردان وی په طرف د چا دین حقه وجبلهم علی الملة الحنیفیة او پیدا کړی دی دوی په هغه ملت حنیفیه باندی چه بلکل سوچه دین ده السمحة دا دی السمح مؤنث ته السهلة د السهل البيضاء سپين ملت سهله چاته وتايي هغه ملت چه عمل اعتبار سره پدې کې آسانی وي چه کوم ملت کې عمل اعتبار سره آسانی ديتا ملت سهله وايي ملت سمحاء هغه ملت ته وتايي چه په هغه کې فکري سادګي وي يعني هغه تعليماتو کې پيچيدګي نه وي بيا ديتا چه ورتايي ملت سمحه چه په تعلیماتو کی پیچیدگی نه وی او د اسلام په تعلیماتو کی پیچیدگی هم نسته او عملی لحاظ سره د تاسو او مونږ دین کی نه افراط شته او نه تفریط شته او بلکل مقصد دا ده چه هغه اعتدال سره د مونږ دین ده نو خدای پاک اول ټول خلق په دی باندی پیدا کړی ثم انهم غشیهم الجهل بیا داسی چل وسو ثم انهم بیا دا مخلوق نو خدای پاک خو اول په دې باندې پیدا کړ ګوره دوه عالم دي یو عالم ارواح ده یو عالم اجساد ده نو دا د تاسو مونږ دا دنیا دې ته عالم اجساد وایي خو دې نه مخکې یو عالم ده چې هغه ته عالم ارواح وایي چې کله آدم علیه السلام خدای پاک پیدا کړ نو د ده نه ټول ذریت هغه مقصد دا دی چې وباسه او بیا یې هغه ته درس معرفت توحید ورکړ او ورته ویې ویل الست بربکم نو ټولو ورته وویل بلی قالوا بلی ولې نه نو ټولو ته یې درس توحید ورکړ بیا یې هلته امتحان هم ورنه واخیست نو هغه بعد چې د عالم اجساد رادرومي د عالم اجساد د هغه عالم ارواح په هغه باندې را درومي لکه هغه د دې يو قسم اجمال ده او د عالم اجساد د هغه يو قسم چه ده تفصيل ده نو چه عالم اجساد ته کله دا بندگان رالو نو هغه عالم ارواح کی چه کوم دو ته درس د وحدانیت ورکړی سوی او د الله تعالی وحدانیت درس هغه دونه ویر شو او د جلباب د بدن او د ماحول په دو باندې غالب سو هغه دونه ویر شو نو که خدای پاک مونږ ته انبیاء نه رستولای بیا د مونږ په ده باندې څه دليل نه شوای ويلای ولې چې په عالم ارواح کې خو مونږ ورسره څه کړې وه وعده کړې وه خو دا خالص د الله تعالی فضل ده چې کله بيا دا درس دونه وير شو نو خدای پاک دې ايغ درس د توحيد تکرار د پاره بيا چې دنيا ته خدای پاک خلق رواستول نو هغه درس توحيد تکرار د پاره بيا انبياء کرام څه کړه وترواستول نو دا د الله تعالی خالص فضل ده نو شاه صاحب په دغه انداز باندی د حمد ځکه ادا کړی چی دا د الله تعالی خالص چه ده فضل ده د لوی نعمتو نه چه ده یو عظیم انعام ده ثم انهم غشیهم الجهل بیا د مخلوق جهالت پټ که ووقعوا اسفل السافلین او دو په هغه اسفل السافلین کی واقع شو و ادرکهم الشقاء او بدبختی دا حاصل مصدر ده بدبختی دو چه کړو مونده کړو یعنی مقصد دا ده چه بدبختی سره مخامخ شو فرحمهم و لطف بهم بیا خدای پاک په دو باندی رحم وکړو او خالص مهربانی یې په وکړه و بعث الیهم الانبیاء او بیا خدای پاک چه ورته واستول هغه درس د توحید تکرار د پاره چه کومه لستو کی مونږ ته درس راکړی او خدای پاک د هغه درس د توحید تکرار د پاره انبیار واستول دی د پاره لیخرج بهم من الظلمات الی النور چه اوباسی په سبب د دی انبیاو سره بیا دا خلق د ظلماتو نه د تیارو نه په طرف د نور ومن المضیق الی الفضاء او د تنګ ګاټی ګانو نه هغه فراخ میادینو ته او میدانونو ته اوباسی او بیا ته وګوره کنه د قیاس تقاضا خو دا وه چې خدای پاک داسې ویلي وای چې د ما اطاعت څوک کوي او د ما فرمانبرداري نو هغه به د رسول فرمانبرداري چې د ما نافرمانی نو هغه به د رسول نافرمانی لیکن دې انبیاء کرامو باندې خدای پاک دوره لوی فضل وکړ چې د دو مدح دپاره او خلقو ته دی ترغیب دی پاره چی دی دو منی داسی وکړه وجعل طاعته منوطة بطاعتهم او خدای پاک وګرځاوه خپل طاعت معلق په طاعت د دوی پورې چی څوک د دوی طاعت کوي دا ګویا کی د ما طاعت کوي څوک د دو نافرمانی کوي دا د ما نافرمانی کوي او ګوره داسې راله په قرآن من یطیع الرسول فقد اطاع الله څوک چی دی رسول اطاعت وکی دغ دی چا اطاعت وکړ الله اطاعت وکړ کنی قیاس تقاضا خو دا وه چی څوک چی الله اطاعت کوي هغه دی رسول اطاعت کوي لیکن دی دو اطاعت خدای پاک هغه خپل اطاعت وګاڼه دا دی دوی پاره یو عظیم فخر خبره ده فیا للفخر والعلا نو چیرته د بزرگی او بلندی یعنی دین نور بزرگی او بلندی چیرته کیدای سی چی دور لوی عظیم شان خدای پاک انبیاء ته چک ورک یا حرف ندا ده للفخر کې لام استغاثې د پاره ده فخر سره دی خپل معطوف علا نه دا مستغاث ده نور خو تاسو بیا شری جامی سمانلی ده ثم وفق من اتباعهم لتحمل علومهم بیا انبیاء هر نبی خپل حواریین وی او خپل اصحاب وی چې د دین حفاظت کوي ثم وفق من اتباعهم بیا توفیق ورکړ د هغه اتباعو د دې انبیاوو ته دې لپاره لتحمل علومهم لپاره د برداشت کولو د علومو د دې انبیاوو وفهم اسرار شرائعهم او لپاره د هغه فهم د اسرارو د شرایعو د دې منشا چاته چې خوښه وه بیا چې کوم وخت کې کوم نبی ملګري خدای پاک خوښ و چې دا د دغه نبی حواریین دې شي نو هغه مقصد د هغه حواریین کړه او د هغه خپل نبی د خپل دور نبی هغه اسرار د شریعت هغه علوم هغه به دوی واغستل او خلقو کې به یې پیلاو کول فاصبحوا بنعمت الله حائزین لاسرارهم بیا دا اتباع وګرځیدل په نعمت د خدای پاک سره خالص د خدای انعام دی وجه نه حائزین لاسرارهم یعنی حائزین دا اسم فاعل صیغه ده د باب دینه سره نه رادرومی یعنی هغه جمع کونکی سلو لپاره د اسرارو د دوی فائزین بانوارهم او فائز شو په انواراتو د دوی سره وناهیک به من علیا او د انبیاء کرامو چی کوم وارثان دی ایغو پاره بس دغه عالی مرتبه کافی ده نور دی دو نه غواړی و ناهیک ناهی اسم فاعل ده یکفیک هذا په معنی سره ده یعنی مقصد زه تا منع کوم زه تا دین علاوه دی بل درجه نه دی چه کوم منع کوم بس یعنی دو پر دا هم کافی ده دین علاوه به نور څونه بزرگی دی انبیاء کرام چه کوم اتباع یا به دین علاوه نور څونه بزرگی غواړي چه دو خدای پاک دی هغه علوم نبوت چکړه وارثان کړه بس دغه کافی ده ښه جی نو دا ناهیک دا معنی و ناهیک به من علیا یعنی و یکفیک هذا یعنی دا د نور علیاونه بیا دا دو پاره چه دا کافی دا وفضل الرجل منهم على الف عابد او خدای پاک فضیلت ورک بیا یو کس تا دی دوی نه په زرو عابدینو باندې په دې کې اشاره ده هغه حدیث دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته آ فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد چی یو فقهی عالم دا په شیطان باندې بوج وی د زرو چا نه عابدانو نه دا ترمذی شریف ابن ماجه دواړو روایت کړی ده خو طبرانی وایی سنده ضعیف چی د دې سند چه ده ضعیف ده وله شواهد اسانیدها ضعیف ادې نور شواهد سته دغسی حدیثان په نورو طرقو سره خو ټول ضعیف دی لیکن ملا علی قاری په مرقات کی جلد نمبر ایک صفحه نمبر چار سو چیهتر کی ایغ دا لیکلی دی چه کثرت طرق دی وجه نه دی حدیث هغه ضعف اوس چه ده ختم شوی ده کثرت طرق دی وجه نه خو شاه صاحب دی حدیث کی دی ته اشاره په دی خپل جملی کی هغه حدیث ته اشاره وکړه وفضل الرجل منهم علی الف عابد وسمو فی الملکوت عظما دا ماضی مجهول صیغه ده او ونامول شو دوی فی الملکوت په عالم ملکوت کی دی فرشتو دنیا ته عالم ملکوت دنیا وایی او ونامول شو دوی په ملکوت دنیا کی عظما لوی خلق په فرشتو دنیا کی دوی ته لوی خلق په دی کی شاه صاحب اشاره کړی ده دی کول دی عیسی علیه السلام ته دا ابن عبدالبر القرطبی المالکی جامع بیان العلم وفضله کی صفحه نمبر چھ جلد نمبر دو کی دا راخیستی ده د عیسی علیه السلام قول ده من علم وعمل وعلم علم یې زده که عمل یې په وکړ نورو ته یې ورښو فذلک یدعی عظیما فی ملکوت السماوات نو دا بیا د لویو خلقو نه په هغه عالم ملکوت کې هم ګاڼه سي عالم ملکوت د فرشتو دنیا ته ورتایي وسمو او نامول سل دا اتباع د انبیاو فی الملکوت په عالم ملکوت کی عظما لوی خلق وصارو او وګرځیدل دوی بحیث په داسی شان سره یدعو لهم خلق الله چی دو پاره ټول مخلوق ته الله تعالی دعاګانی غواړی حتی الحیتان فی جوف الماء تر دی چی هغه کبان آ دی هغه اوبو کی دننه ورته دعاګانی غواړی په دی کی یو بل حدیث ته مشکاة شریف کی دو سو بارہ نمبر حدیث کا مرقات جلد ایک صفحہ نمبر چار سو اٹھاسٹھ کی رخیستی دا مفصل حدیث تا خو هغه چی کومه ټوکړه دی جی سره لګی کومه قطعه مبارکه آ دا ده چی و ان العالم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض والحیتان فی جوف الماء نو په دی کی شاه صاحب دغ حدیث ته چه دا اشاره ده فصل اللهم وسلم علیهم خدای پاکه نزول رحمت دی سلام دی په دوی باندی وعلی ورثتهم په انبیاو باندی او په وارثانو دی دوی باندی ما دامت الارض والسماء تر څو پوری چه ځمکه آسمانونه یی دا کنایه ده دی ابدیت نه دا عربی محاوره ده وخص دا دی نصر باب نه امر صیغه ده په صل وسلم باندې عطف ته او خدای پاک خاص کی من بینهم بیا په دی ټولو منځ کی بیا خاص کی په دی نزول رحمت او سلامونو سره سردار دی مونږه محمد صلی الله علیه وسلم المؤید دا صفت دی محمد ده المؤید بالآیات الواضحة الغرا چی ایغ تایید کړی شوی ده په هغه آیات واضحه سره الغرا هغه شریف هغه مطهر بافضل الصلوات په افضل صلوات سره او اکرم تحیات سره بهترینه بدله ورکړي اما بعد سر به انشاءالله الرحمن الرحیم علوم الحدیث ومکانة علم اسرار الدین منها علوم الحدیث او مرتبه دی علم دی اسرار الدین دی دینا اما بعدو سرا دین بعد و شاہ صاحب دی علم حدیث فضیلت او اهمیت دا بیانی او بیا با فن حدیث اقسام در تا بیان کی او دا خبره به ثابته کی چی دا علم اسرار الدین په حدیث فن کی بیا دی هغه احکاماتو لمیات بیانول او حکم بیانول دارنګی دی اعمالو هغه خواصو اسرار بیانول دا له ټولو نه هغه باریک او دقیق فن ده او مهتم بی شان فند دا خبره بیانوی نور دی اما بعد تو کی تشریگانی آتا سو نور کتابونو کی ویلی دی او د شاہ سے په کتاب کې داسې مکرر تشریح قدرت شان د مزه هم نه کوي ځکه چې شاہ صاحب کتاب خپل دور نایاب تشریحګانی دی پکې داسې عجایب دی پکې چې هغه زړې خبرې هغه سړي ته مزه بیا نه ورکوي چې اوس اما بعد ټکي تشریح کوي چې اما په اصل کې څه و، بعد څه ده، دا کیسې بیانوي. هغه خو ان شاء الله العزیز ستاسو په ټولو کتابونو کې ویلي دي، بیا به وایو. ها البته د شاه صاحب عباراتو سره او د ده چې کوم مقصد ده هغه سره مناسب څونه تفصیل وي هغه کې به ان شاء الله العزیز کوتاهي نه کړو. دی پر عنوان تاسو دا لګولای سو علوم الحدیث و مکانت علم اسرار الدین منها اما بعد دی الحمدللہ بسم اللہ او دی درود شریف نا دی شیونو نا بعد الی رحمت الله یعنی محتاج ده الی رحمت الله په طرف ته رحمت ته خدای پاک دا الی رحمت الله جار مجرور ده تعلق الفقیر سره ده معنی نه ترکیب واضح وی الکریم داس الله تعالی چه آ کریم ذات تا احمد چه آغا احمد دا ده ما درته ویلی وو چی ټیک تا پلار اول په ده باندی نام ولی الله ایښی وو لیکن بیا چی کله دی هغه خوب چی کوم بشارتی خوب ده پلار لیدلی وو هغه قطب الدین احمد صاحب ورته ویلی وو چی ما په نام باندی به دا زوی نامه وی بیا ده ورته قطب الدین احمد نام ایښی وو نو دی وایی احمد بل په دی کی دا نکته ده چی دی ځان پر احمد ولی الله ټکی نه کئی ځکه هغه سره المدعو ټکی لګی په هغی کی لګ داسی عجب غوندی رادرومی چی زه د خدای چه یم ولی یم داسی لګ خود پسندی غوندی پکی رادرومی ځکه ده د احمد نام ته هغه ورکړی او هغه سره ولی الله ټکی سره المدعو ټکی ولګاو چی خلق دی په ولی الله لفظ سره بولی اما بعد فیقول العبد الفقیر وایی عبد داسی عبد چی هغه محتاج ده الی رحمت الله الکریم محتاج ده په طرف تی رحمت تی الله تعالی داسی الله تعالی چی هغه کریم ده دا عبد څوک ته احمد احمد ده المدعو چی دی بللی کیږی بولی الله ابن عبد الرحیم په ولی الله ابن عبدالرحیم سره نی ولی الله زوی دی عبدالرحیم اوس دعا کئ خپل ځان ته خپل پلار ته عاملهما الله تعالی بفضله العظیم خدای پاک تی دو سره دی هغه فضل عظیم یعنی شو معامله دی خدای پاک سره وکی په خپل فضل عظیم په سبب سره دو سره خدای پاک شه معامله وکی بیا به علم حدیث کی فن حدیث څلور اقسام درته بیان کی او دا ټول طریقه دی دی طرف ته جوړی چی دی وای چی د زه په علم اسرار الدین کی حکمت شرعیه کی کتاب ولی لیکم نو دا اهمیت په ثابت کی چی د حکمت شرعیه په ټول فنون د حدیث کی بیا محتم بشان فن ده الحکمة الشرعیة یا علم اسرار الدین چی کوم نام ته وتاخلی دیو جنا په دی کی زه دا کتاب حجت الله لیکم لکه تاسو ویلی دی عام مصنفینو هم دا عادت وی چی اما بعد نه بعد دو دی ایغ فن فضیلت دی ایغ فن اهمیت بیانی چی کوم فن کی دی دا کتاب لیکل غواړي بیا یې که کتاب متن لیکه خو صرف د فن اهمیت بیان کړي او باعث علی التصنیف بیان کړي چې څه باعث و چې زه په دې فن کې کتاب لیکم او که هغه کتاب د چېرته شرح جوړوله بیا اما بعد نه بعد ټول عمر شارحین اهمیت د هغه فن هم بیان کړي او ورسره اهمیت د متن هم بیان کړي چې په د فلاني متن باندې زه دا شرح ولې لیکم نو دی هم اهمیت تی هغه حکمت شرعیه او علم اسرار دین اهمیت اوس دینه بعد بیانوی نو دی وایی ان عمدة العلوم الیقینیة و رأسها تحقیق سره عمدہ دی ټولو فنون دینیه چی کوم دی فقه اصول فقه علم تفسیر دا مبنا دی فنون دینیه و اساسها او دی اغا بنیاد هو علم الحدیث دا سوک تا علم حدیث تا دی ټولو فنون دینیه و رأس دی ټولو فنون دینیه و اساس او بنیاد او اصل دا چوک تا دا علم الحدیث تا علم الحدیث علم الحدیث کی څه ذکر کیږي الذي اغا علم حدیث یذکر فیه چی ذکر کول شی پدې کې ما هغه سيزونه صدر من افضل المرسلین چی آ صادر شوی وی دی حضور صلی الله علیه وسلم نه صلی الله علیه وعلی آله واصحابه اجمعین من قول که هغه قول وی په علم الحدیث کې د حضور صلی الله علیه وسلم اقوال بیان هم وی او فعل که هغه د حضور صلی الله علیه وسلم فعل وی کله حدیث حدیث قولی وی کله حدیث حدیث فعلی وی او تقریر یا که هغه تقریر وی یعنی حضور صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو سړی یو کار وکړ او حضور صلی الله علیه وسلم هغه منی نکی نو دا تقریر ده یا بل چا واقعا حضور صلی الله علیه وسلم ته چا ذکر کړه یو صحابی چې حضور فلانی صحابی دغه سدا کار وک او دی په غلی شو او دی تقریر وک چې او بس ټیک تا نور دی باندې نو حکم کړی چې تاسو داسې کولا نو دی ته بیا تقریر وای نو حدیث دا درې شاخونه دي قول دا او فعل دا او تقریر دا نو علم حدیث دی ته وتائی چې په ایغه کې دا شای ذکر کیږي د حضور صلی الله علیه وسلم اقوال افعال او تقریرات نو د علم حدیث د ټولو فنونو دینیو اساس او بنیاد ده اوس په تاسو په ذهن کې یو اشکال را درومي چې علم حدیث ته دې اساس څنګه ده پکار خدا دا چې د ټولو فنونو دینیو اساس علم التفسیر وای او تو وای چې نه علم الحدیث اساس تا حالانکه درجه دی علم التفسیر بلند پکار ده دی چانا علم الحدیث نه نو ایغا پار بیا علماء جواب کئی چه نا اصل کے علم التفسیر کی دری سیزنئی علم تفسیر کے یو کلام اللہ وی بل تشریحات نبویہ او تفسیرات تی صحابہ کرام او دی تابعین وی او بل کلام المفسرین وی د علم علم علم التفسیر دی دغو دری شیونو مرکب وی علم التفسیر کلام الله تشریحات النبویه والصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او بل کلام المفسرین اوس په دغو دریو مجموعه باندی ته سوچ وکړه کلام الله ته خو فن ویلی نسی آ خو فن نه ده دی فنون دینیو نه آ خو دی ټولو فنون دینیو منبع ده نو آ خو یو فن نه ده او پاته شو تشریحات النبویه و صحابه خدا خو علم الحدیث کی اندر راغله او دریم نمبر دا کلام المفسرین نو کلام المفسرین ته څنګه علم الحدیث سره برابر ہے اخو دی عام مفسرین نکتی او توضیحات وی او تشریحات وی نو آ خو علم حدیث سره برابریږی نه اعلی به څنګه شی ونه مساوات نه ورسره لری نو دی وجوهات په بنا باندې علم الحدیث درجه بیا د علم التفسیر نه چه ده بلند ده ځکه د ویلی دی چې د علم الحدیث دا د ټولو فنون دینیو رأس تا او د ټولو فنون دینیو اساس تا او د جړ دا بل شاه صاحب غرض آ په دې کې د علم حدیث چې د کوم د اهمیت ثابتوي نو د مقصد دا ده د حجیت الحدیث ثابتوي چې احادیث دا حجت دي او په منکرینو د حدیث باندې رد ده منکرین د حدیث حضور صلی الله علیه وسلم لا په خپل دور کې د منکرینو د حدیث پیشنګویی کړې وه چی داسی خلق په رادرومی چی هغه به د حدیث نه منکر وی هغه احادیث زه تاسو ته بلفظه وایم دری احادیث خو مفهوم دا ده ټولو بیا بلفظه درته وایم چی حضور صلی الله علیه وسلم له مخکې نه دا پیشنګوی ورکړی وه چی داسی خلق پوی چی تاسو که ورته ووایو چی دی حکم حضور صلی الله علیه وسلم کړی ده یا دې شي نه حضور صلی الله علیه وسلم منع کړې ده نو دو به درته وایي چې بیا مونږ ته دا نه مونږ ته بس چې څه کتاب الله کی هغه منو چې هغې کې نه بیا نه منو صرف مقصد دا ده حالانکه حضور صلی الله علیه وسلم ډیر شیونه داسې دي حضور صلی الله